د الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 206 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 شپېتم آیت څخه اوري ایا تاسې په دې خبره په حیرانتیا کې ولویدئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې هغه تاسې متوجه کړي؟ مه هېروئ چې ستاسې رب د نوح علیه السلام له قوم نه وروسته تاسې د هغه په ځای کېنولئ او تاسې یې ښه پیاوړي کړئ نو د خدای نعمتونه په یاد ولرئ هیله ده چې ورغېږئ. تاسې ته ستاسې د رب روښانه دلیل راغلی دی، د الله دا اوښه ستاسې لپاره د یوې نښانې په ډول ده، نو هغه پرېږدئ چې د خدای په ځمکه کې وڅري، هغې ته په کوم ناوړه قصد لاس مه وروړئ، که نه نو یو دردناک عذاب به تاسې ونیسي. په پای کې یو لړزوونکی آفت هغوی ونیول او هغوی په خپلو کورونو کې پړمخي نسکور پراته پاتې شول. او صالح علیه السلام دا ویل د هغو له کلو څخه وو چې، اې زما قومه! ما د خپل رب پیغام تاسې ته ورساوه او ما ستاسې ډېره خواخوږي وکړه، خو زه څه وکړم چې تاسې خپل خواخوږي نه خوښوئ؟ او پر هغه قوم باندې مو یو د شګو باران ووراو نو وګوره چې د هغو مجرمانو څه عاقبت شو. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اوومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، دوه سوه او شپږ آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له پنځه اتیاوم آیت څخه اورئ. او د مدین اوسېدونکو ته موږ د هغوی ورور شعیب ولېږه، هغه وویل، ای زما قومه! د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هېڅ بل خدای نشته، تاسې ته ستاسې د رب څرګنده لارښوونه راغلې ده، نو تله او پیمانه پوره کوئ او د خلکو مالونه د تللو یعنې وزن کولو په وخت کښې مه کموئ او په ځمکه کښې فساد مه راوړئ چې کله د هغې اصلاح شوې ده. د هغه د قوم مشرانو چې د خپل تکبر په غرور کې اخته وو، هغه ته وویل چې ای شعیبه! موږ به تا او هغه خلک چې له تا سره یې ایمان راوړی دی، له خپلې سیمې نه وباسو او یا به بېرته زموږ ملت ته را اوښتونکي یاست. شعیب ځواب ورکړ، ایا موږ به په زور واړول شو که زموږ خوښه هم نه وي؟ او شعیب علیه السلام په دې وینا کولو سره د هغو له سیمې څخه ووت چې، ای زما قومه! ما د خپل رب پیغامونه تاسې ته ورسول او له تاسې سره د خواخوږۍ حق مې ادا کړ، اوس زه څنګه پر هغه قوم باندې افسوس وکړم چې د حق له منلو څخه انکار کوي؟ بیا موږ د هغو بې وزلي په سوکالۍ بدله کړه تر دې پورې چې د هغو بڼه ورغېدله، وده یې وکړه یعنې شمېر یې زیات شو او په دې وینا یې خوله پرانستله چې زموږ په پلرونو نیکونو باندې هم ښې بدې ورځې راغلي دي، په پای کې موږ هغوی په ناڅاپي توګه ونیول او هغوی خبر قدرې هم نه شول. که د سیمو خلکو ایمان راوړای وای او د تقوا کړنلاره یې غوره کړې وای، نو موږ به پر هغو باندې د آسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانیستې وای، خو هغو د دروغو نسبت وکړ، نو موږ ځکه د هغې ناوړه ګټې په حساب کې هغوی ونیول چې هغو راغونډوله. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او آیا هغو خلکو ته چې د ځمکې له پخوانیو اوسېدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي، دغه واقعیت څه درس نه دی ورکړی چې که موږ وغواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولی شو او موږ د هغوی په زړونو باندې مهر ووهو او بیا به هغوی هیڅ نه اوري. دا قومونه چې موږ د هغو قصې درته اوروو، ستا په وړاندې یې مثالونه شته، د هغوی پیغمبران هغوی ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل، خو کوم شی چې هغوی یو ځل دروغ ګڼلی و، بیا د هغه منونکي نه وو. وګوره! موږ په دغه شان د حق د منکرانو په زړونو باندې مهر وهو. همداسې وشول او کوډګران فرعون ته راغلل، هغوی وویل، که موږ برلاسي شو، نو موږ ته خو به د دې مکافات ارومرو راکړل شي. قال نعم وانکم لمن المقربین. فرعون ځواب ورکړ، هو، او تاسې به د دربار نږدې کسان یاست. فرعون وویل تاسو ور باندې ایمان راوړ مخکې له دې چې زه اجازه درکړم په یقیني توګه دا کومه پټه دسیسه و چې تاسو په دې پایتخت کې په کار واچوله تر څو چې د هغه د واکمنانو لاس له واکمنۍ نه وباسي خنو اوس به د دې نتیجه تاسو ته څرګند شي ته چې په کومه خبره له موږ څخه غچ اخیستل غواړې، هغه له دې پرته نور څه نه دي چې زموږ د رب نښانې چې کله زموږ مخې ته وړاندې شوې، نو موږ هغه ومنلې. ای ربه! پر موږ باندې صبر ووروه او موږ له نړۍ نه بوځه، خو په داسې حال کې چې موږ ستا فرمانبردار اوسو. فرعون ته د هغه د قوم مشرانو وویل، ایا ته موسی او د هغه قوم همداسې پرېږدي چې په ځمکه کې فساد وکړي او ستا او ستا د خدایانو بندګي پرېږدي؟ فرعون ځواب ورکړ، زه به د هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم او موږ پر هغو باندې د قدرت برلاسي لرو. په پای کې موږ پر هغوی طوفان ولېږه، د ملخانو سېل مو ورخوشې کړ، سپږې مو خورې کړې، چنګښې مو راووېستلې او وینې مو وورولې، دا ټولې نښانې مو بېلا بېلې وښودلې، خو هغوی سرکشي غوره کړه او هغوی ډېر مجرمان خلک وو. کله به چې پر هغوی باندې بلا نازلېدله نو ويل به يې، ای موسی! تا ته چې د خپل رب له لوري کومه مرتبه درکړای شوې ده، د هغې په اساس زموږ په حق کې دعا وکړه، که اوس دې له موږ نه دا بلا ايسته کړه نو موږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائيل به له تا سره ولېږو. او الله فرمايي، هغه وخت ياد کړئ چې کله مونږ له فرعونيانو نه تاسې ته نجات درکړ، چې هغوی تاسې سخت تعذيبولئ، ستاسې زامن يې وژل او ستاسې لوڼې يې ژوندۍ پرېښودلې، او په دې کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لويه ازموينه وه. مونږ موسی علیه السلام د دیرشو شپو او ورځو لپاره د سینا غره ته غوښتی وو او وروسته مو لس ورځې نورې زیاتې کړې. په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره څلوېښت ورځې شوه. موسی علیه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل، له ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مه ځه. کله چې هغه زموږ په ټاکلې نېټه را ورسېد او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړې، نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګار! ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم. الله وفرمایل، ته ما نه شې لیدلی، هو! لږ شان د غره لوري ته وګوره، که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شو، نو البته ته ما لیدلی شې. نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده میده کړ او موسی علیه السلام بیوښه پریوت کله چې په سد شو نو ویې ویل پاک دی ستا ذات زه ستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم له هغه وروسته مونږ موسی علیه السلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلی ورکړ او هغه ته مو وویل، دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي، ژر به زه تاسو ته د فاسقانو کور دروښیم. زه به له خپلو نښانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي. هغوی که هره نښانه وګوري، هېڅکله به پرې ایمان را نه وړي. که سمه لاره یې په مخه ورشي، نو هغه به غوره نه کړي او که کږه لاره یې تر سترګو شي، نو په هغې باندې به وخوځېږي، ځکه چې هغوی زموږ نښانې دروغ ګڼلې او له هغو څخه یې بې پروايي وکړه. بیا کله چې د هغوی د غولېدنې طلسم مات شو او هغوی ولیدل چې په حقیقت کې هغوی ګمراه شوي دي، نو ویې ویل چې که زمونږ رب پر مونږ باندې رحم ونه کړي او مونږ ته بښنه ونه کړي نو مونږ به تباه شو. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. شان اوومه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، دوه سوه او شپږ آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو پنځوسم آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. ایا ستاسې دومره صبر رانغی چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړی وای او تختې وغورځولې او د خپل ورور هارون د سر ویښتان یې ونیول خپلې خواته یې راښکود هارون وویل ای زما د مور زویه دې خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه یې وژلی وای نو دښمنان په ما مه خوشحاله کوه او له دې ظالمې ډلې سره ما مه یو ځای کوه که تا غوښتي وای نو لا پخوا دې دوی او زه هلاکولی شولو. ایا ته په هغې ګناه سره چې له موږ څخه څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاکوي؟ دا خو ستا یوه ازموینه وه چې د هغې په وسیله چې ستا چا ته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوې او چا ته دې چې خوښه شي سمه لاره ورښیې. او زموږ لپاره هم د دې دنیا نیکي ولیکه او هم د آخرت، موږ ستا لوري ته دروګرځېدو. الله په ځواب کې وویل، سزا خو چې زه چا ته وغواړم ورکوم یې، خو زما رحمت پر هر څه باندې خور شوی دی او هغه به زه د هغه چا لپاره ولیکم چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي، زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي. هغه دوی ته د نېکۍ حکم ورکوي، له بدۍ نه یې منع کوي، د دوی لپاره پاک شیان حلال او ناپاک شیان حراموي او د دوی څخه هغه پېټی کوزوي چې پر دوی باندې دروند شوی وو او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوي وو. اې محمده صلی الله علیه وسلم! ووایه چې، اې انسانانو! زه ستاسو ټولو لوري ته د هغه خدای استازی یم چې د ځمکې او اسمانونو د پاچايۍ مالک دی، له هغه پرته بل خدای نشته، همغه ژوند بښي او همغه مرګ ورکوي، نو په الله او د هغه په هغه بني امي استازي باندې ایمان راوړئ چې الله او د هغه ښوونې مني او د هغه پیروي غوره کړئ، د موسی په قوم کې یوه ډله هم وه چې له حق سره سمه ښوونه یې کوله او له حق سره سم یې عدالت کاوه، او مونږ دا قوم په دولسو کورنیو وېشلی، هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړې وه، او کله چې له موسی نه د هغه قوم اوبه وغوښتلې نو موږ هغه ته اشاره وکړه چې په فلانۍ تیږه باندې خپله همسا ووهه، نو بیا له هغې تیږې نه په ناڅاپي ډول دولس چینې را وخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو اخیستلو ځای وټاکه. موږ پر هغوی باندې ورېځ سیوری کړ او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل. هغه پاک شیان خورئ چې موږ تاسې ته در په برخه کړي دي، خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړي دي، نو پر موږ باندې یې ظلم نه دی کړی، بلکې پر خپلو ځانونو باندې یې ظلم وکړ. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ او ووايي، اې خدایه! زموږ ګناوې راوبښه، ورشئ او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځئ، موږ به ستاسې له خطاوو څخه در تېر شو او د ښه چلند په غوره کوونکو به خپله پېرزوینه لا پسې زیاته کړو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون خو د هغو تیری کوونکو کسانو هغه خبره چې هغو ته ویل شوې وه بدله کړه او نتیجه دا شوه چې مونږ د هغو د ظلم په مجازات کې پر هغو باندې له آسمانه عذاب ولیږه نو هغوی ځواب ورکړی وو چې مونږ دا هر څه ستاسې د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو او په دې هیله یې کوو چې ښايي دا خلک د هغه له نافرمانۍ څخه په ډډه شي. فلما نسو ما ذکرو به انجینا الذین ینهون عن او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامته پورې پرله پسې داسې خلک پر بني اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډېره بده توګه تعذیبوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول، د همدې دنیا بې ارزښته ګټې راغونډوي او وايي چې هیله ده چې موږ وبښل شو او که بیا یې همغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه رااخلي. ایا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي او دوی په خپل هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي د آخرت استوګنځای خو یوازې له خدایه ویریدونکو کسانو لپاره ډیر غوره دی ایا دوی نه پوهیږي دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې موږ غر راپورته کړی، پر دوی باندې مو داسې خور کړی وو چې تا به ویل هغه چترۍ ده او دوی ګمان کاوه چې هغه به پر دوی باندې راوغورځېږي. او په هغه وخت کې موږ دوی ته ویلي وو چې کوم کتاب چې موږ تاسې ته درکوو هغه کلک ونیسئ او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ، هیله ده چې تاسې له انحراف نه وژغورل شئ. هغوی وویل، ارو مرو همدا ته زمونږ رب یې، مونږ په دې باندې شاهدي وایو، دا مونږ د دې لپاره وکړل چې چېرته تاسې د قیامت په ورځ دا ونه وایئ چې مونږ خو له دې خبرې ناخبره وو، یا دا ونه وایئ چې شرک خو زمونږ پلار نیکه له مونږ نه مخکې پیل کړی وو او مونږ وروسته د هغو له ذوذات څخه پیدا شو، نو ایا ته مونږ په هغه قصور نیسې چې منحرفو خلکو کړی وو؟ او ای محمده صلی الله علیه وسلم! دوی ته د هغه چا حال بیان کړه چې هغه ته مونږ د خپلو آیاتونو علم ورکړی وو، خو هغه د هغو له عملي کولو څخه ووت، په پای کې شیطان ورپسې شو، تر دې پورې چې هغه له لار ورکو څخه شو. نو د هغه حالت د سپي په شان شو چې که ته پرې حمله وکړې هم ژبه راځوړندوي او که پرېږدې هم ژبه راځوړندوي. همدغه د هغو خلکو مثال دی چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي. ته دا قصې دوی ته واوروه، ښايي چې دوی څه غور او پاملرنه وکړي. اولئک هم الغافلون او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي د هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي د هغو سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم لا پسې تیر پاتې شول هغه خلک چې زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي، نو هغوی به مونږ په تدریجي ډول په داسې شان له تباهۍ سره مخامخ کړو چې هغوی خبر قدر یې هم نه وي. زه هغو ته مهلت ورکوم. زما پټ تدبیر هیڅ ماتیدونکی نه دی. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين او آیا دې خلکو هیڅ کله فکر نه دی کړی د دوی په ملګری کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته هغه خو یو خبرونکی دی چې له بد عاقبت سره له مخامخ کېدو نه مخکې په ښکاره څرګنده اخطار ورکوي ښه نو د پیغمبر له دې اخطار نه وروسته بله څه ډول خبره داسې کیدای شي چې پر هغې باندې دوی ایمان راوړي؟ څوک چې الله له لارښوونې نه بې برخې کړ د هغه لپاره بل هیڅوک لارښود نشته او الله دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهانده پریږدي. دوی له تا څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څه وخت نازلیږي؟ ووایه د هغه معلومات زما رب ته دی، هغه به په خپل وخت همغه راڅرګند کړي، په آسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي، هغه به پر تاسې باندې ناڅاپي راشي، دوی د هغه په باب له تاسې څخه په داسې شان پوښتنه کوي لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې. هغه همغه الله دی چې تاسې یې له یون نفس څخه پیدا کړئ او د همغه له جنس نه یې د هغه جوړه منځته راوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه بارداره شوه په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخیستلو هغه وګرځېده را وګرځېده نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای له الله خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې تاسې چې له خدایه پرته کومو ته بلنه ورکوئ، هغوی خو صرف بندګان دي، لکه څنګه چې تاسې بندګان یاست. له هغو نه دعاګانې وغواړئ، وګورئ، دوی دې ستاسې د دعاګانو ځواب درکړي، که د دوی په باب ستاسې انګېرنې صحیح وي. الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین او که ته، ای پیغمبره، هغوی هدایت ته راوبولې، نو نی اوري، او ته یې وینې چې درته ګوري، خو دوی څه نه ویني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ای پیغمبره، د نرمۍ او تېرېدنې لاره غوره کړه، د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو څخه مخ واړوه. په حقیقت کې چې څوک پرهېزګاران دي، د هغوی حال دا وي چې که کله د شیطان له اغېزې نه ناوړه مفکوره ورسره پیدا کېږي، نو سمدلاسه متوجه کېږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړنلاره کومه یوه ده. واذا لم تأتهم بآیة قالوا لولا اجتبیتها اې پیغمبره! کله چې ته دې خلکو ته کومه نښانه یعنې معجزه وړاندې نه کړې، نو دوی وايي چې تا د خپل ځان لپاره کومه نښانه ولې غوره نه کړه؟ دوی ته ووایه، زه خو صرف د هغې وحې پیروي کوم کوم چې زما رب ما ته رالېږلې ده. دا ستاسې د رب له لوري د بصیرت، روښنایۍ او لارښوونه او رحمت دی د هغو خلکو لپاره چې ویې مني. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې ستاسو په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واورئ او چوپ اوسئ ښایي چې پر تاسو باندې هم رحم وشي ته له دې خلکو څخه مه کېږه چې په غفلت کې لوېدلي دي. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اوومه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، دوه سوه او شپږ مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوه سوه او شپږم آیت څخه اورئ. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کېږي، دا د قرآن عظیم الشان د تلاوت لومړۍ سجده ده. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون کومې پرښتې چې ستا د رب په وړاندې د نږدېوالي مرتبه لري هغوی هیڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي هغه په پاکۍ سره ستايي او د هغه په وړاندې سر په سجده ټيټوي. د الانفال مبارکه سوره چې په مدينې منورې کې را نازله شوې ده پنځه اویا مبارک آياتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه يې له لومړي آيت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زيات مهربان، پوره رحم لرونکی دی. له تا څخه د انفال یعنې د ولجې د مالونو په باب پوښتنه کوي، ووایه، د انفال یعنې د ولجې مالونه خو د الله او د هغه د پیغمبر دي، نو تاسې له الله څخه ووېرېږئ او خپلمنځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست. او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډېره بده برېښېدله، هغوی د دې حق په باب له تا سره په جګړه وو، په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګند ښکاره شوی و. د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لوري ته وروستل کېږي. ان الله عزیز حکیم دا خبره الله تاسو ته صرف په دې خاطر درو خودل چې تاسو لپاره زیری وي او تاسو زړونه پر ډاډه شي کنه نو مرسته خو چې هر کله کیږي د همغه الله له لوري کیږي په یقیني توګه الله بر لاس او د حکمت څښتن دی او له آسمانه یې پر تاسې باندې اوبه ورولې تر څو چې تاسې پاک کړي او له تاسې څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او ستاسې همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله ستاسې قدمونه ټینګ کړي اذ یوحي ربک الى الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا نو تاسې د هغو پر غاړو باندې ګزار وکړئ او بند بند یې ووهئ صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی